اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم الله پاک درې قسمه مخلوق پیدا کړی دا یو فرشته دی فرشته سراسر خیر ده ایغو چې د بدی نام و نشان هم نسته ده نفس نه لري شیطان وس نه په چلیږي ښېګړې کوي بدی نه کوي او بل شیطان دا شیطان باندې شرارت غالب ده بس همیشه دای بد کارونه کوي کچیر یو روخ کار وکی هو ایغه چې د نیت بدی مقصد بدی ونه دور شریر وګرځېږي او چې کله انسان مهنت په خپل ځان باندې وکړي به د باندې خیر غالب سي نیکی په غالب سي او داسې مرتبه ته ورسېږي چې هغه مرتبه ته به فرشته هم نسی رسېدای کتابو لیکلی چې رسول د بشر دا افضل د رسول د ملائکو نه هغه شخص هغه کس چې چاته پیغمبري ملاوسلی عام فرشتونه خو افضل دا خو د خاص فرشتونه هم افضل معراج په شپې باندې نبی علی السلام مبارک حضرت جبرئیل علی السلام سره روان د سفر کوي سدرۃ المنتهى ته ورسېد ایغان آباد جبرئیل علی السلام پاتې سو نبی علی السلام مبارک مخ ته سفر کوي ګوشي روان سو ورور جبرئیل ته معنا ولې پاتې سللې نو د چې کوم جواب کړی دا ایغنه شیخ صدی صاحب رحمه الله تعبیر کوي گر یک مو یې برتر پرم تجلی یې مولا بی سوزد پرم که زه یو وشتوره مخته لاړه نه د پروردګار انوارات په د ما وزر وسوځي فرشته پاتې سلله او د حقیقي مخلوق مخته روان سي نو دینه دا معلومیږي چې کله انسان مهنت وکي به فرشتو نه دا کله افضل وګرځي اوس په خپل ځان باندې دا مهنت کول چې ما باندې نیکی غالب سي دې طریقه دا ده چې سړای د نفس خبره نه مني او کثرت سره د اعلی عبادت کوي چې کوم انسان د الله عبادت کثرت سره کوي به الله پاک د مد روحانيت غالب به داسې وخت راځي چې ګناهونه نفرت پیدا شي عام خلک په زور باندې خپل ځان نرنيسي ګناهونه منې کوي خو چې کله انسان مجاهده وکي او مهنت وکي په خپل ځان باندې خپل نفس باندې نو داسې مزاج جوړ شي چې ګناهونه د طبيعت ته بدور لګي مکروهات شرعیه مکروهات طبعیه بن جاتے ہیں چې کوم خبره شریعت غني د بد غني د مزاج هم بد غني نو خپل ځان باندې دا مهنت کول د دې لپاره د ذکر او سلوک د پیری مریدی بیعت او د لسنوی دا مهنت ده چې مشایخ کرام کوي ډېر خلکو زندګیان او سره بدل خو پس ته چې کله سړی ذکر او سلوک مهنت کوي د ذکر سلوک والو د الله والو خلکو مجلسو چې شرکت کوي او خپل انفرادي معاملات کوي خپل خلوت چې الله یدعي به ګناهګار نه ګناهګار انسان زندگی هم بدل شي د خپل ځان ته حیرانی چې دا ما من دې څو وسلل زه کوم طرف ته لاړم ما خو دا ګڼله چې د پلانې ګناه زه وکه پرېږدوای نه نه څه داسې ورځ مشکله ده چې راځي چې دا ګناه ما نه پاتې شي هغه بالفعل معنی ګناه هم پاتې سله نو د دې لپاره د مور بیعت د لاسنیوي دغه وظایف دي چې کوم تاسو ته ما مخکې کالو چې ښولی وي چې دا وظایف ځینو ملګرو هغه وظایف اختیار کړي دي هغه وظایف کوي او ما ته د هغه اطلاع راکوي زندگی چې اسلامي ایماني انقلاب راغی زندګیانې بدلې سللې د نیکو کارو هیرس پکې پیدا سو نن هم داسې خلک ستا چې ایغو شپې د الله په یاد سره سبا کېږي ایغو شپې په عبادت سره سبا کېږي شپې هغه بېقرار وي الله په یاد چې الله پاک په محبت چې نو وقوف قلبی کول زړه توجه دیان الله پاک طرف ته لارل مراقبه کول درود شریف استغفار قرآن مجید تلاوت دا داسې وظیفه ده چې یو کتاب لیکي یو بزرګ لیکي چې ما په لقاو خلکو لیدل چې د ایغو زندګیانې دې سره بدل اسلل د ګناهو نرمن اسلل او د نیکو کارو عادت اسلل بس دا یو خبره کوم خبره ختمه چې کوم خلکو زندګیانه بدلیږي کنه مهنت وکي به د خپل هم ته حیراني یوه مو کې مندې د موږ پیر سره فرمایل چې زه امریکای چوم الته تبلیغي دوره مندې تلم نو جماعت کې ناسو یو خ... یو کسر مندې تیرې دو ایخ کس دا سر وکتل او ما تر راغی ویل آی وانټ ټو بیکم جست لایک یو زه تا غوندې جوړېدل غواړم اوس چې ما ورته وکتل لاس چې شرابو شرابو بوتل وه ږیره نسته ده پینټ شرټ یې اغوستی دي سرتور سر عجوبه مزاج ویله زه تا غوندې جوړېدای سم ما ویله ته خو ما نه بهتر جوړېدای سي وایي څرنګه ما ویله راځه چې طریقت ته وشم ویله ښه یو منټ وار وکړه هلته غسلخانه وه لیټرین و دی اوره لاړو هغه شرابو بوتلې ډسبین ته واچوله مخه لاسې ومیزل او داسې وکړو بیا ماته په ادب سره مخ ته کېناستو ویله اوس وایه زه تا غوندې جوړېدل غواړم تا غوندې جوړېدای سم ویله ما نه بهتر جوړېدای سي ما ورته ویله چې تا ته دغه پګړۍ خوند درکړو ویله نه ما له ژیرې خوند درکړو ویله نه ما له د کورتې د کپړو خوند ویله نه ما ویلا به کومه خبر ده چې ته ما غوندې جوړېدل غواړې وی ویلا چې زه د تا په مخ باندې یو شای وینو نورانیت وینو ایغه زر وګرځولم تا طرف ته متوجه کړم چې دا خبره وکړله ویل اوس زه تا غوندې جوړېدل غواړم خو لا یوه خبر وار وه زه څه ته وایم چې څه حلال څه حرام زه هر شای خورم سب کچھ کاتا هوں او زه ته وایم چې زه څه کوم څه جایز او څه ناجایز سب کچھ کرتا هوں هر څه کوم ویل اوس تا غوندې جوړېدای سم ویل امانه بهتر جوړېدای سي وایي طریقه یې څه ده طریقه یې دا ده چې ته موږ سلسلې چې داخل څه بیعت وکړه او دا وظایف شروع کړه ویل دا یې تیار بیعت یې وکړو بیا وظایف شروع کړل ویله ما ملګرو ته ویله چې ته د خیال ساتو دنه مې پته واخیستله خپله پته مې دته ورکړله پته ما سره پرته وه شپږ میاشتو بعد خط راغی هغه خط ول کس لیکلی و الحمدلله د ما زندگی بدله سله چې کوم خبرو له وجې نه زه پریشان و چې دا زه نه څه پرېږدوی اما بالفعل پرېږدولی اوس مې پرېښې دي ما ګمان دا و چې ما زندگی به نسی بدله خو الله پاک بدله کړه او زه لمونځ په جامع باندې کوم پنځه وخته لمونځ کوم او اکثر یې په جامع باندې کوم کله کله چاشت اشراق او ابین هم وکړه کله کله داسې چې تهجد هم وکړم خو د یوې خبرې ته زه حیران نه یم حیران دی ته یم چې امریکې ماحول دا د ګناهو طوفانونه سیلابونه چلیږي هر طرف ته ګناه اسباب دي زه د څوک خپل مشر یم منیجر یم اک خپل مال اندي دي مال او دولت فراوانی دا مال او دولت ډیر دا ما ته منی ول څوک نستا خو الحمدلله الله پاک ما ته ګناهونه پاک زندگی نصیب کړه نو زه دې ته حیران یم چې زه د ګناهونه بچ کېږم سرنګي ګناهونه پاک زندگی سرنګې تیراو د فرمایل چې هغه خط ما ځان سره چیرداو په دې امید سره چې کدای سي الله پاک د د خط او د د سړی په برکت سره د ما مغفرت وکړي نو دا وظایف چې تاسو مفتکم مخ چې شاول اسریو د دغه وظایف او کول په کار دي چې سړی دا وظایف کوي یو نتیجه یو فائدہ دی چې انسان زړه چې د الله نام مضبوط سي مرګ په وخت باندې چې کله عقل چار پرېر دی بے اختیار لزمنا الله نام جاری کیږي بے اختیار د الله پاک کلمه نصیب کړي دا ډېر لوی شاید کلمه ډېر لوی شاید چاته نصیب سي کلمه ډېر لوی شاید امام احمد بن حنبل صاحب رحمه الله هغه ډېر په تکلیف شو طالبانو د په مخ چې کلمه تیروله د ویلا لا لا نه نه نه نه چې کله لږ کی تکلیف کم سو تعالی جی موږ خو وډار شلو دا تاسو ویلا وای تاسو ته نه مینه ویلا شیطان ته مې ویلا شیطان ویلا چې تا خو منه ایمان بچ ک احمد در نه لاړلې ما ویل چې نه نه نه چې سور پورې ساس تا دا دور پورې امتحان هستا دا یخته مې ویلا دا وخت ډیر دی سختی عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو کال به جهاد کو یو کال به درس او تدریس د حدیث او درس په ور کو مرګ په وخت باندې چې کله مرګ ټیم سو په کټ باندې پروت طالبانو ته طالبانو ته ویل کوزه مې کوس کو طالبان حیرانو چې دا خو سګي دي خاورې دي لاندې کوزه سرنګي سلمو د ګردو ته ګوره د خاورو ته ګوره د سګو ته ګوره او تعالی چې کوم می حکم نه مانو به ځ خپل حق نه تر باغ شو طالبان وډارسل او د کوس کو او چې کله کوس کو د خو مخ پړ مخه واړو پړ مخه سلمستو اسو ګو چې ګردو شي ژیره داسې مجل شوري کړل یا الله که عبد الله عمل نی تر خواش دغه سپینه ژیره په برکت سره خو عبد الله مغفرت وکي عبد الله معاف طالبانو له خولې نه چغې ووتلې چې دومره ډارېدونکی سړی نو خوږو مسلمانانو ورونو مرګ خبره ډیره مشکله ده او هلته ډیرو خلکو پښې ښویږي د دغو اعمالو په برکت سره الله پاک سړي ته د مرګ په وخت باندې د ایمان حفاظت نصیب کوي د دې لپاره د دغو اعمالو پابندي کوه اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین